یعنی قبله یې بدله کړه او بیت المقدس طرف ته مونځ شروع کړ نو دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو اجتهاد و الله تعالی خوا ته دا خبره مرضی نه وه چی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دې تر اخیره پورې دغه بیت المقدس ته چکه مقصد دا چی مونځ کوي او دا دې دو چک جوړه کی کعبه جوړه کی دا الله تعالی ته منظوره نه وه نو الله تعالی صفا مقصد دا چی دې حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد هغه نسخ حکم چه که آ راوست سیقول السفهاء په دی سپاره کی وینو چه اولنوی رکوع چه او مقصد داده چه کعبه بیت الله شریف هغه قبله مقرره شوه او بیت المقدس آ چه سو پریخوده شو نو دا دی هغه حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد الله تعالی په خپله باندې چه که یعنی مقصد داده چه منسوخ کړ تاسو په دی خبره پوه شوئ مثال الاول مثال دی اول دا چې نزول دی قرآن دی وجنه نسخ رئیسی ما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاستقبال اغا چکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کراو دی استقبالنا قبل بیت المقدس چې تاسو بیت المقدس طرف ته مسکو ثم نزل القرآن بنسخه بیا قرآن نازل سپا نسخ دی دی سرا دوم مثال چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل یو وخت یو اجتهاد مطابق یو حکم کړی بیا څه وخت نه بعد هغه مصلحت مطابق هغه خپل اجتهاد چه کی هغه بدل کی لکه مثال په طور باندی چه شراب کله حرام شو نو حضور صلی الله علیه وسلم دی دینه منع وکړه چه تاسو مقصد نبیذ التمر تاسو په دبا او حنطم او مزفت کی چه کو جوړو هغه کدو وی غټ نو هغه خو مسامات بالکل بند وی سم او یا مقصد دا چه لرګی نه سړی وتوږي او لرګي نه يو لوښی جوړ کړي يا مقصد دا دی چي هغه منګی وي او منګي باندي پورته رنګ غوندي چه کي تارکول مارکول پوښځي نو مسامات يي بلکل بند شي نو چي دي کي سړی نه بيس جوړوي نو دا ډير زر چه کيږي څښا کيږي او ډير زر ورنه چه جوړ شي شراب جوړ شي نو اول اول حضور صلی الله علیه وسلم ددی اسکار مقصد دا دی چه دارومدار آ په چا باندی ولګاو په دی باندی ولګاو چی دغو لوښو کی به مقصد دا ده چی سړی هغه نه جوړوی شراب نه جوړوی بیا چی حضور صلی الله علیه وسلم یو وخت نه بعد دا خو د اسکار دپاره یو بعید غوندی چه و وجه وه نو بیا یې هغه قریب وجوهات تی اسکار چونکه و چی نشه په ایغ شی کی رادرومی چی ځګونه وکی او بدبویی پیدا کی ځګونه وکی او بیا حضور صلی الله علیه وسلم مقصد دا چی دی لوښو نه منع پریښودله او چی ورته چی بس ځګونه وکی بیا به دا چه شی وی مسکر وی او دا به بیا تاسو نه څکو تاسو په دې خبر نو هغه خپل اجتهاد چې بدل ک دا رنګ چې اول ابتدا کې شراب حرام شو نو ګورا چې شراب حرام شو نو حضور صلی الله علیه وسلم صفا ورته ویل چې تاسو به دا لوخي هم نه ګرځو حنتم دبا نقیر مزفت دا خپل لوخي دي په پوه شوې چې هغه مقصد منګای او پورته تارکول پو ښځې یا یې دې هغه چې کوم دي د لرګي نه وتوشي که نه لرګي نه جوړ کړي یا مقصد هغه کدو کدو وی دا شئی نه نو دغو کی به تاسو مقصد دا چی اسی خالصی اوبه منه پکی گرزو دا منگی دا لوخی به نه استعمالو دا لوخو استعمال تاسو پاره چی سو نارواس دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغ وخت مطابق یو چو اجتهاد وو ځکه چی تازه تازه دو شراب پریخی وو نو شاید چی سبا تاسو خپل سوچ کو چی دو دا دی کی سبا هغه جوړولای کنه نو یو خدا لوخی لوخو کی با هغه نه بیس خرابیدل زر لکه ومی ویلا بل دا ده چی دا به بیا مقصد دا دی چی دو خو عادت هغه شراب وو نو سبا به یې په دی جامع کی شراب پکی ګرځول او چی که نیولی شوی وای نو ورته ویل به یې چی دا خو جی هغه وو کنه مونږ خو ویل چی کنه مونږ خو نبیذ پکی جوړ کړی وو هغه خو قدرتی چی دی شراب شوی وو او بل اصل بنیادی وجه دا هم ده چی کله یو څوک يو شي عادت وي نو د هغه چې کوم لوازم او مناسبات يې ويني نو سړي خارښت څه کېږي؟ هغه پيدا کېږي. لکه نساري سړی چې نسار پرېږدي نو هغه چې هسې هغه دبلۍ ويني که نه هغه ډبی د نسوارو يا هغه پوڼۍ ويني که نه نو ده کې پوره غريب زړه خت خت کوي. يا مقصد دا دی چې يو سګرېټي سړی نو هغه هسې مقصد چې ډبي کش اروي که نه کړپ اروي داسې چوک ماچس هسې جیب کې وګړبئ ده ته بیا هغه څه سی په ور زړه شي نو داسې شی چې سړی پرېږدی شي نو د دې مقدمات دې بلکل سړی څه کړي ترک کړي دې مقدمات دې هم څه کړي سړی ترک کړي نو هله به مقصد دا دی چې بیا دی نو چې بیا کله حضور صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا خو دو بلکل اوس له ذهن نه دا خبره ووتله او قطع یې کړه او د شرابو نېشې چې کوم آثار و آ دونه خارج شو او دو ذهن کې دا خبره کېناستله چې شراب بد شی دی او نه به یې نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته چې ورځو اوس څه کوو هغه لوښي استعمالوو نو کله به د یو وخت حکمت تقاضې مطابق یو نمونه خبره وه کله به مقصد دا چې بل نمونه و نو په دې کې هېڅ قباحت نشته سړی عقلي لحاظ سره سوچ ته وکړي نو په نسخې کې هېڅ اشکال هغه سړي ته نه ورځي چې کله مخکې یو حکم یو نمونه او بل حکم بل نمونه چې تا ته دا اشکال درځي چې ولې الله تعالی په علم کې اول نه ولې داسې حکم نه و چې اول نه یې نه سړی ولی نه خو دی تا حالاتو ته ګوری نو الله تعالی په علم کی اول نه دا وکنه چی دا به تر دغ وخته پوری دا حکم یی بیا به چه کیږی منسوخ کیږی داسی خو نه ده چی الله تعالی خبر نه و مخکی یوه نسخه تر ته تجویز کړی وه خبر نه لکه مقصد ډاکټر ته پته لګی چی دا دری میاشتو کورس ته دا استعمال کی نو ورته وایی چی بیا به بیا مقصد دا ده چی ته ماته ځان ښکاره کی نو اول نه ورته وایی نه چی بیا به درته بدله کړم ځان وښکاره کی بیا ورته چکی دوی بدله کی نو الله تعالی خو په دی باندې چه و علم و از تاسو په دی مسئله باندې سر خلاص اوس ته ګورو مثالونه مې درته بیان کړو ومثال الثاني او مثال دی ثانی دا دا انه صلی الله علیه وسلم چې حضور صلی الله علیه وسلم نهى عن الانتباز حضور صلی الله علیه وسلم منع وکړه د نبی جوړولو نه الا فی السقاء مگر مقصد دا چې پاغه الالوخو کې دا یعنی هغه جلد چې کوم دی دغه مشک وی مشک دا ګډي بيزي حلالي کې کنه بیا مشک پوخ غوندي کې خپل خلکو ته چل ورځي بیا صفات دلته څه پته لګیږی دلته یو څکلو شی پروت ده چه په دی کی نیشه سته که نسته دا خو یو امر خفی ده نو اول اول حضور صلی الله علیه وسلم دی لپاره یو مظنه ظاهره مقرره کړه وهی الانتباس فی الاوعیه التی چه هغه انتباس جوړول و په هغو لوښو کی لا مسام لها چه هغه لپاره مسامات نه وی کالماخوذ من الخزف لکه کودری نه جوړی والخشب یا لرګی نه والدباء یا لکه هغه کدوال اول نو دا یې مظنه وګرځوله دې لپاره چې نشه خو یو امر خفي ده نو دې لپاره یې مظنه دا کړه چې دغو لوښو کې به تاسو نه بیز نه جوړوو اول یې دا فیصله وکړه ولی فانه یسرع الاسکار فيما ينبذ فيها ينبذ فيها ځکه چې اسکار زر ور درومي نشه زر ور منډه کوي هیڅ شي ته چې په دې کې کوم نبیز جوړ کړی شي نو اول اول حضور صلی الله علیه وسلم دا اسکار خو یو امر خفي و نو د دې مزینه یې څه مقرره کړه دا لوښي ونسب الانتباذ فی السقا مظنة لعدم الاسکار او دا مشک چی کوم وی سرمن دی کی خو مسامات دیری نو په دی کی نبیذ جوړول دا یی مظنه دی دی مقرره کړه چی دا به زر بیا نشه نه ورکوزیږی الی ثلاثه ایام تر درې ورځو پورې ثم تغیر اجتهاد صلی الله علیه وسلم الی اداره الحكم علی الاسکار بیا دی حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد بدل سو او دا حکم دی دا اداره د حکم په نفس چا باندې وکړه اس کار باندې په هغه لوښو باندې نه وکړه ولی لانه یعرف بالغلیان ځکه چې دا نفس اس کار پته لګي په هغه جوش سره وقذف ضبط او چې زګونه مګونه یې ویستي په هغه باندې وکړه نو ولی هغه مزینه بعیده مقرره کړې وه په اجتهاد سره بیا یې مزینه قریبه مقرره کړه تاسو په دې خبرې نو دا نسخه شو و نصب ما هو من لوازم سکر او من صفات شیء المسکر مظنة اولی من نصب ما هو امر اجنبی اوس لوازم د سکر یا چی صفات تی شیء مسکری دا مظنه مقرر کول دا اولی دی له دی نه چی یو امر اجنبی سړی چه کی مظنه مقرر کی نو اول خو حضور صلی الله علیه وسلم یو امر اجنبی مظنه مقرر کړی هغه لوښی مظنه د اسکار مقرر کړی نو له خو اسکار سره څه کار شي ها نو دوم واري حضور صلی الله علیه وسلم هغه اولا او بهتره مزینه چه کړه مقرره کړه چه هغه یا مقصد لوازم دی نیشی دی یا صفات تی هغه چا دی شیء مسکر دی ځګونه غورځول نیشه نو دا خو خود هغه شراب ذات سره تعلق لري نو اول مزینه بعیده مقرره کړی وا بیا اجتهاد وکړو بیا هغه حکم منسوخ کړو بیا مزینه قریبه چه کړه مقرره کړه هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر نسو خلاص دارنګه وعلی تخریج آخر په بل انداز سره داسی ویلای سی نقول مونږ وایو را النبی صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم دیتا وکتل ان القوم مولعون بالمسکر چې قوم خو عادت تی شراب دی او دی نیشی عادت تی فلو نهو عنه کان مدخل ان یشربه احد معتذرا بانه ظن انه ليس بمسکر نو کچرته دو منع کړسی دی دینا کان مدخل ان یشربه او شراب نه خو منی سی خو بیا به دو پارا دخل دی چ دو وسکی یو کس او عذر کئ پدی سرا بانه ظن انه لیس من مسکر جما خدا زکه دین اسکل دی کدو غنا ما خو ویل چ دا بنی شی تلانی رسیدلی نو دا عذر بکی کنه بکی وانه اشتبه علیه علامات الاسکار جی په مونږ باندې خو علامات اسکار چې مشتبه شوی او چې ودره دا باندې شی کنه پتر تلګیدل نه اخو مو چې وسکلا خو انعام دچو نشه وبکی نو دا به یی کنه یا به دا عذر کئی کنه او کانت اوانیهم ملتختا بالمسکر یا به دا ورته وایي چې مونږ خو جینه بیس جوړول خو دا خو مقصد دا دی چې هغه مونږ لوښي چونکې شرابو سره لړلي شوي وو مخکیني دغسې د شرابو لړلي وو نو هغه خو زر پکې تینام د نیشه شوي دي نو مونږ ته خو دا پته نه وه چې دونه زر به پکې څه راشي نیشه راشي ځکه مې څکلي دي والاسکار یسرع الی ما ينبذ فی مثل ذلک اچ کوم شي کې د مخکې نه بیس جوړ کړي نو هغه کې به اسکار زر راځي کنه دا چی مخکی مقصد دا دی چی تا پکی تاغه وسولی دا شراب نو هغه کی تنه بیس جوړی نو هغه کی با اسکار زر را درومی لکه یو لوښی دی مقصد دا دی چی دی شملو ککړ ده یا دی مستو ککړ ده هغه کی ته چه اچای شودی اچای نو هغه زر نه خرابیږی زر به خرابیږی نو یو لوښی دی شرابو ککړ ده او ته پکی تنه بیس جوړی خو زر به چه کیږی شراب کیږی کنه هغه اجزا او سرایت پی زر پکی ته چه سی رئیشی تاسو په دې خبرې پوه نه شو ښه جی فلما قوی الاسلام کله چې اسلام قوی شو واطمئنوا بترک المسکرات او دو مسکرات او دو مطمئن سل په ترک هغه مسکر شینو باندې ونفدت تلک الاوانی او دا اوانی دا ختم ادار الحکم علی نفس الاسکار نو حکم په نفس اسکار باندې بنا کړ چې نفس مسکر باندې شو دا لوخي مو خیر شه استعمالو وعلی هذا التخریج او په دې تخریج باندې دا سړی کولای شي شه جي دغسې د تاسو ټولو کې صحیح شو نو ادار الحکم علی نفس الاسکار وعلی هذا التخریج نو ادارت دی حکم په نفس اسکار اپ دی تخریج باندې وکړو هذا مثال لاختلاف الحكم حسب اختلاف المزنات دا مثال د لپاره دی اختلاف دی حکم حسب اختلاف المزنات چی اختلاف تی مذنی رایسی نو دی وجی نه حکم کی چه رایسی بدل رایسی تبدیلی رایسی وفی هذا القسم قوله صلی الله علیه وسلم کلامی لا ینسخ کلام الله چی ما کلام آ کلام الله نسی منسوخ کولای ایغه نه دا دغه قسم نسخ مراد دا وکلام الله ینسخ کلامی وکلام الله ینسخ بعضه بعضا خو دا حدیث دو وای چی حد درجه ضعیف تا بلکه بعضی وای چی دا موضوعی هم دا والثانی بیا یوه زمانه راشي لا یکون فیه مظنة لها چې هغه دې هغه لپاره مظنه پاتې نه شي بیا فیتغیر الحکم بیا حکم کې چې راشي تبدیلي راشي شه جي لکه ته وګوره چې کله صحابه کرامو مقصد رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حضور صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړ او دغسې یو یو راته او هجرت یې کاوه نو آ چه مدینې ته راله نو اول خو یې ټول مالونه جایدادونه هر شی غریبانو اورې پاته و پردي ملک ته خو مقصد دا دغسې یوې جامې سره راله نه داسې یې آسایشونه و چه دو سره زره سپین زره ټول ځان سره راټول کړي یا ګاډي یې پر ډک کړي یا بل ملک ته چه سې لاړ شي خو بس چادر که یې په اوږه پټ پروتل نو دغسې راله اوس چه دغسې راله نو غربت و اچا هلته سه خپل خپلوان خو یې هلته پاته سله کافر دی او هغو ورته میراث چیرته ورکاو او چیرته مقصد دا دی چی سامانونه ورله ورکول نو حضور صلی الله علیه وسلم حکم دی چا وکړ مواخات وکړ او انصار صحابه کرامو داسې نصرت وکړ کنه چې لا مثال له چې هغه پاره مثال بیا په عالم کې نسته او چا مک مواخات وکړ چا دوه ښځې وي یوې ته به یې طلاق ورکړ یوه به یې ځان له پرېښودله یوه به یې بل ورور ته ورکړ داسې څوک کوي ته رښتیا ووایه متصوره قدر ده تصور به دی وکی سړی دونه مواخات چی کوم انصار صحابه کرام مهاجرینو سره وک اچھا چا به مقصد دا چی دوه پټی و یو به بل ورور ته ورک ورزه په دې کې ته کار کوا او مقصد دا چی د بل به ځان لچک پرې خود داسې مواخات وک چې د نصرت هغه مثال چک قائم ک بیا تر دوره پوری چې حضور صلی الله علیه وسلم کیدای شي دوئ العیاذ باللّٰه د اسلام نه څه شي واوړي نو دا څوره لوی فساد کبیر ده په مځکه کي چي یو مسلمان سړی د اسلام نه واوړي او بیا په هغو حالاتو کي چي اسلام ته د خلقو څوره چه وو ضرورت وو تاسو په دې پوه شو لیکن چه کله نو دا په دې مظنه باندې او په دې بنیاد باندې دا حکم راغی لیکن چه کله بیا خپل خپلوانو اسلامونه راوړه فتوحات زیات شو او راغله او ټول یو ځای هغسې خاندانونه جوړ شو بیا مقصد دا دی چی دی اخوت دی وجی نه هغه چی کوم دی میراث حکم وو هغه چه څه منسوخ شو او دا حکم راغی چی خپل به له خپل نه چه کړی میراث وړی خپل به له خپل نه میراث وړی اسی تاسو په دی مسئله باندې پوه شو ځکه چی هغه مزنه هغه احتمالی جای هغه علت دی خبره چه څه ختم شو شای جی والثانی او دوم داد ان یکون شیء مزنتا مصلحت او مفسدت فیحکم علیه حسب ذلک ثم لما قوی الاسلام بیا چې کله اسلام قوی شو ولحق بالمهاجرین اولو ارحامهم او مهاجرینو پس خپل هغه اولو الارحام رالو هغه غټ غټ خاندانونه بیا جوړ شول رجع الامر الی ما کان من التوارث بالنسب هغه چې کوم توارث بالنسب هغه ته خبره چسلا لاړه شجی ایوا یا مثال په تور باندې او لا یکون شیء مصلحه فی النبوه التي لم یذم معها الخلافه کما کان قبل النبی صلی الله علیه وسلم وکما کان فی زمانه قبل الهجرة ویکون مصلحة فی النبوة المذمومة بالخلافة کله یو شئ آ مصلحت نئی پا اغ نبوت کی چی اغ سر خلافت زم نئی یعنی اغ بادشاہی ور سر زم نئی صرف نبوت وی نو کله پا اغ کی یو شئ مصلحت نئی او اغ نبوت چی اغ سر بادشاہی چی وی خلافت وی سر کله نبوت خلافت دوانہ جمعی لکہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت او خلافت دواړه جمع وو د سلیمان علیه السلام نبوت او خلافت چه وو دواړه جمع وو او کله به نبوت وو خلافت به نه وو نبی به یو وو بادشاه به د وخت چه وو هغه به بل وو نو کله وخت دا دی وجه نه چه نبوت او خلافت دواړه جمع وي نو هغه د یوه مصلحت تقاضا کوي هغه جای هغه مصلحت وي او چه چرته صرف نبوت وي هلته هغه مصلحت نه وي نو ځکه هلته هغه نبی پاره هغه حکم نه یی اچه بلکه هغه مصلحت نبوت او خلافت دواړه جمع هغه پاره چی هغه حکم وی تاسو په دی خبری پوه شوی لکه وګوره او لا یکون شیء مصلحتا فی النبوة التي لم یزم معها معها الخلافة کله نوی یو شی مصلحت په هغه نبوت کی چی هغه سره خلافت نه یزم شوی کما کان قبل النبی صلی الله علیه وسلم لکه حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکی چو وکما کان فی زمانه قبل یا حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کی خو مخکی دی هجرت نه هلته خو لا خلافت نه وو ويكون مصلحة في النبوة المذمومة بالخلافة او کله بیا هغه مصلحت وی چی په ایغ نبوت کی چا مضمون بلا خلافت وی مثال دی دادا مثاله ان الله تعالی لم يحل الغنائم لمن قبلنا واحل لنا دی مثال دادا لکه اوس تطبیق کئی شاہ صاحب چی گور الله تعالی مخکنی قومونو دی پار غنیمتونه نو حلال کړی مخکنیو قومونو د پاره غنیمت حلال نه وو خوراک یې هغه به غنیمت چور ټول کړ یو قوم به یې فتح کړ نو غنیمت پر ټول کړ کنه بیا به یې په یو ځای باندې کېښود په غره سر باندې بیا به یې ورته کتل که اور به راغی و به یې سوځاوه او جهاد قبول که اور به نه راغی نه به یې وسوځاوه هلته به پروت و خاورې ایرې به شو خو دومره پته به ولګېدله چې په جهاد کښې مو څه وه ریا وه الله تعالی ته زموږ جهاد قبول نه ده دغسې طریقه وه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت لپاره هغه چه کوم دی غنیمت حلال بلکه حلال خو څه کئ اطیب الرزق اطیب الرزق علماء لکی محققین چه اطیب رزق اطیب ترین رزق په مخ تمزکه معنی چه هغه پاک نه پاک رزق سره خوری هغه مال غنیمت تا چه کافران وغربه او مقصد دا چه دا انګریزان ارامیان مردار کی او دی دو شینا چه واخلی هغه خوری نو دا اطیب ترین رزق تا اطیب رزق تا نو مونږ پر صرف جواز خو نه اطیب رزق چدا شمار کړی سوی ده او نورو امتونو د پاره جایز نه وو ولی دا ولی نو د دې شاه صاحب دونه عجیبه فلسفه بیانوي که نه چې بیا تاسو غوږونو دا کیسه قدرې اورېدلې نه ده خو صرف دا به مو هسې لیدلي یو چې نورو لپاره نه او دا د دغه امت خصوصیت ته چې ده لپاره دا غنیمت چې ده پراکټیک ته نورو امتونو لپاره دا نه و خو په ولې وجې باندې نه پوهېدلو اوس شاه صاحب بیانوي وعلل ذلك في الحديث بوجهين د دې تعلیل په حدیث کې دوه وجو سره راغلی دا یو وجه دا ده خو شاه صاحب بیا سم تحقیق کوي کنه هغه حدیث ټکړو مبارکو احدهما یو وجه دا ده ان الله را ضعفنا فاحلها لنا یو خو الله تعالی دی امت محمدی صلی الله علیه وسلم ضعف تو قتل نو دی وجنه امت محمدی صلی الله علیه وسلم دی پاره دا چکو جائز کو نمبر ایک وثانیهما او دومه وجه دا حضور صلی الله علیه وسلم خپله بیان کړی دا ان ذلک من تفضیل الله نبینا صلی الله علیه وسلم علی سائر الانبیاء و امتی علی سائر الامم دا دی حضور صلی الله علیه وسلم خصوصیاتو کی دا دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی ما تا چه خصوصیات را کړی شوی چی په ایغه کې دا دا چی دا غنیمت ما ته پار جای سلی دا اما امت ته پار مخ کې ده پار نو نو دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت فضیلت ته په چا باندې په نورو اممو باندې او د حضور صلی الله علیه وسلم فضیلت ته په نورو انبیاوو باندې خو اوس دا خو دوه مختصر مقصد دا چې حدیث خو ساده لهجې باندې یوه خبره چه کړه بیان کړه اوس شاه صاحب په دې کې رادرومي او د دې دواړو احادیث مبارکو چې کوم قطعې دي د دغه څه کوي ترته تشریح کوي وتحقیق الوجهین شاه صاحب وایي چې تحقیق د وجهینو دا ده یوه دا ده چی ګوره مخکی امتونه چی وو هغه نبیان خو خدای پاک ټول ټول امت ته پاره نه واستولی مخکینی خو خدای پاک ټول امت ته پاره نه واستولی شجی چور پاره بس ان شاء الله رس مخکینی خو خدای پاک ټول امتونو دی پاره نه واستولی یو قوم دی پاره به استولی و یو محدود علاقې دی پاره به استولی نو هغه کې بچ چا خبره نه منله نو هغه سره جهاد پکارو صحیح شو نو هغه سره خو چې جهاد په کار و نو هغه جهاد خو به دو په کال نیم کې شپږ میاشتو دوه میاشتو کې چې کړه معامله ختمه کړه معامله به چې کړه ختمه کړه نو دو ته په رزق معاملې کې هیڅ رکاوټ نه جوړېدو بل ایغو خلقو ته خدای پاک مضبوط بدنونه ورکړي او مضبوط وجودونه نو دو جهاد سره سره ور سره به جهاد هم کا او بل کاروبار هم چې کولای شلای کولای شلای او جهاد خو به واړه دو کال نیم و نو دو د جهاد د دو په معاش کی څه رکاوټ نه جوړیدو د دو په معیشت کی جهاد دا رکاوټ نه جوړیدو او امت محمدی صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم خو د ټول امت لپاره رستولای سوی ده او ټول عالم لپاره رستولای سوی نو ټول عالم کی دین چه غواړي خورول غواړي او ټول عالم کی دین خورول دا داسې اسانه خبره ده دا به په کالونو کالونو خو چکه تر قیامت پورې به جهاد چوي جاری وي نو چې تر قیامت پورې جهاد جاری وي نو په دې امت کې خو جهاد نه ختمېدونکی شی ده نو چې په دې امت کې جهاد نه ختمېدونکی شی ده نو لهذا که یو سړی مجاهد وي آ شپې ورځې جهاد کوي نو آ به رزق څنګه ګټي آ به معاش څنګه کوي نو ځکه ورته الله تعالی چې وکړه غنیمت آ ورته چې جایز کړ نور خو به لا شپږ میاشتې جهاد و لا به یې دوه میاشتې و لا به یې میاشت و لا به یې هفته و لا به یې کال و بس بیا به کیسه چې وه ختمه خو بس هغه محدوده علاقه به وه به ټوله چسله فتح سله اوس که په دې وخت کې مقصد دا دی چې مجاهد دې پاره غنیمت مال حلال نه وي نو دی به بیا په څه باندې پیایي بیا به دته او که دا دالې تجارت کوي دالې جهاد کوي دواړه نشي سره یو ځای کولای په دې امت کې وجودونو لحاظ سره قوتونو لحاظ سره چې دا ضعف ده هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر نه خلاص زبردسته وجه نه وویله ښه جي وتحقیق الوجهین او تحقیق دی وجهین دادا ان الانبیاء قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو یبعثون الی اقوام الی اقوامهم خاصه اقوامو ته به خاص استول شوی وو وهم محصورون خو به محدود اقوامو یتعطل الجهاد معهم چې حاصلېده به جهاد دوی سره فی سنتین او سنتین و نحو ذلک کال دوو کې به معامله ختمه شوه وکان اممهم اقویاء او بل دی هغو انبیاء امتونه مضبوط و یقدرون علی الجمع بین الجهاد والتسبب نو دو به مقصد دا چې جمع کولای سره په مابین دی جهاد کې او په مابین اتخاذ دی اسباب کې لپاره دی تحصیل دی معاش لیکون تم لاجورهم دا دې لپاره چې د اجور لپاره تام سی و بعث نبینا صلی الله علیه وسلم الی کافت الناس او موږ حضور صلی الله علیه وسلم خو ټول خلق لپاره چې دا استولای شوی دا الله یخلط بعملهم غرض دنیوی شاجی چې دو عمل سره څه غرض دنیوی خلط نکی دې لپاره چې دا اتم سي لپاره دي اجور دي اغا نور امتونو و بعث نبينا صلی الله علیه وسلم الی کافة الناس او حضور صلی الله علیه وسلم خو ټول خلق دې پاره استول شوی دا وهم غیر محصورین او ټول مخلوق خو غیر محصور دي ولا کان زمان الجهاد معهم محصورا ازمانه دې جهاد دو سره چې محصورا نه دا سونه به وسره کو وکانو لا یستطيعون الجمع بین الجهاد والتسبب او د حضور صلی الله علیه وسلم امت داسې و چې دو طاقت دې خبره نه لار چې جهاد او هغه اتخاذ د سبب د تحصیل د معاش سره جمع کی بمثل الفلاحة والتجارة فکان لهم حاجة الی اباحة الغنائم نو د دیو هغه داسې چې غنایم چه سی مباح شي ورته حاجت یې دې ته راغی تاسو په دې خبرې پوه نه شو زبردست وجه یې ویله اوس بله زبردست وجه وایي بل دی وایي شاه صاحب چې ګوره حضور صلی الله علیه وسلم امت چې کوم ده که نه دا حضور صلی الله علیه وسلم دعوت خو عام وو او د ده خو ګڼ شی امت ته نو په دې کې ځینې داسې خلک دي چې په نیت کې ضعفا وي په نیت کې نیت صحیح نه نیت صحیح نه نو دی وجوهات بنا باندې ګور حدیث کې راغلي دي چې کله خدای پاک دی دین امداد په یو رجل فاجر سره کوي نیت صحیح نه خدای پاک دین امداد پکې جهاد ته تلای غیرت دی وجنا دی بہادری دکلاوی دی وجنا د څه مال حاصلولو دی وجه نه یا یې قوم کې څوک یو دشمن یې ده سره څه بد کړي هغه دی وجه نه او مقصد دا خو دې الله تعالی د دین څه په وکړي امداد په وکړي د دین امداد په وکړي نو دې دی وجه نه دې دی وجه نه الله تعالی مقصد دا دی چې دا هغه چې کوم دی په امر د جهاد په داسې طریقې سره چې دا غنیمت دې خلکو دپاره جایز څه حلال څه چې دغه خلک هم جهاد فضیلت نه محرومه نسی او دا خلک هم په جهاد کې شرکت چه کی وکی اگر که دو پیسو دی پاره ولنی خو چه دین اشاعت رئیسی او دو پکی دچو کی شرکت وکی ولی اوس ګوری نه ټول خو مخلصین خو نه یی کنه پوه شی چوک غنیمت دی پاره لګی سوک څه دی پاره خو بیا هم دی هغه دین خدمت خو هغه مخلصین او مجاهدینو ته خو یی فایده بیا ورکړه کنه هغو ته خو یی بیا چه کړه فایده ورکړه تاسو په دی خبری پوه شوی شه جی چی په دنیا کی سپا نفع وینی بیا یی کئی که نه بیا یی نه کئی نو دغو ته د جهاد لار کلاو سی چی دغه غنیمت ته پاره کئی چی دغه سبا جهاد وکی نو که غنیمت جایز نه وای نو ډیر خلق په بیا به مجاهدین ډیر کم وو ولی دغه غیر مخلصین دا بیا وسره نه وو پکی وکانت الرحمت شملتهم فی امر الجهاد او رحمت الہی خدا شاید چا خود تر ور شامل د پامر د جهاد کې شمول عظیم سره وکان الغضب متوجها نو اوس که یو بدمعاش راغلی سی وای چې زه تاسو سره مورچې ته زه جنګیږم په پوه شو زه ډزونه ورکوم ورته راځه کوه یې په پوه شوې چې کوه کوه یې چې مقصد دا دی چې ما غلبه پر ادرومي ما چې رادرومي غلبه پر ادرومي چې زه دشمن باندې چې غالب سم چې خدای پاک دې دین امداد پر رجل فاجر سره کوي ولې ډیر واري ته داسې اهمې اهمې مورچې دا ټول یارانو بدمعشانو دغه چي دي نیولي ضروري کړه شاه جي فاوجب ذلک نو دا خبره واجب کړه چې زوال عصمت اموالهم ودمائهم علی الوجه الاتم زوال دی عصمت چې کله خدای پاک دی لعنت په نظر او خدای پاک دی بغض په نظر دی خلق تو کته نو دی دو هغه مالونو او دی دو وینو چې کوم عصمت او هغه خدای پاک زایل کو او صحابه کرام تو ویل چې وی غرب او مالونه واخلو او دو چکو مړکو واوجب اغاظة قلوبهم بالتصرف في اموالهم او واجب سو غصه کول دی زړونو دی دوی په تصرف سره په اموالو دی دوی کې او صحابه کرامو ته حکم وسو چې تاسو دی دوی په اموالو کې تصرف کوو چا وال باغونه چکو کټ کو ختم کو انګورانو ته اورونه ورکو کجورې چکو کټ کو چې دوی ته غصه ورځي سم زړونه چې سی وچوي سم زړونه چې سی وچوي واوجب اغاظة قلوبهم او واجب کو الله تعالی بیا اغاظه د قلوب د دوی هغه غصه کول د زړونو د دوی بالتصرف فی اموالهم په تصرف سره په مالونو د دوی چی دی سپین سپینو ته ګوری او په سختی یی ګټلی یی آ مجاهدین پوره شی زر هغه ټول مال او دولت ورنه واخلی او بیا دی ورته ګوری نیولی یی او مقصد دا دی چی هلته یو یو بوټی په چوره خواری ستر کړی مجاهدین راشی زر یی چه کی ټول کټ کی او ور ور کی چی ده سم زړه وسوځیدی چی او دا خو ما سره چی دا ټول چال چل کیږی دا د ما د کفر د وجی نه کیږی دا کفر خو ډیر چه ده بد شی ده چی توبه وباسی سمه تاسو په دې خبرې باندې پوه شو داسې نه چې وایي شنه بوټي یې کټ کړ طالبانو های های انګوران څرنګه انګوران به یې نیولل هغه که نه نه نه دا اغاظة لقلوبهم شریعت چې دی دا مقصد دا دی چې ضروري کړي دي ته نه ګورې حضور صلی الله علیه وسلم خپله چوره رحیم ذات و ته اوس په خلکو باندې رحم کوي حضور صلی الله علیه وسلم چوره رحیم ذات و چې هغه ابوجهل خبیث نه کوم اوښ نیولی و په جنگ بدر کې نو حضور صلی الله علیه وسلم خپله مقصد دا دی چې هغه حرم شریف ته چه که حد یې که او هغه کې بوت او هغه کې د سپینو زرو چې هغه ناټوۍ وه هغه دلته یې پکې نه اچولې نه نه پوهېږي کې د سپینو زرو او هغه دې دپاره چې هغه یې ویني چې او دا خو د مونږ سردار چې ده اوښ ده او نن دغه د حضور صلی الله علیه وسلم قرباني ته چې ده راوستی ده دا خو د مونږ سردار اوښ ده چې ښه په غوسه سي او تراړه یې دې شي دې دپاره به یې دا کار تاسو په دې خبرې پوه نه شو دا ډېر شفقت نه هر شي کې مقصد دا دی چې دا افراط تفریط چې وي دا مضمون می دا ډیر شفقت دا مضمون می ډیر رحم چی دا مضمون می چې تا په دشمن باندې رحم کېږي هلکه چې دی خفه نه شي نو څه ده دا ما دشمن ده زه به یې خفه کوم غرب به ورکوې ښه جی ته نه ګورې کما اهدا الی الحرم رسول الله صلی الله علیه وسلم بعیر ابي جهل د دې ملعون هغه بعیر هغه حضور صلی الله علیه وسلم هدیه نه کړ هغه ته حرم شریف ته فی انفه برعت فزت چې په هغه کې په دې پوزې کې هغه او حلقه موږ ورته ناټوۍ وایو ناټوۍ د چا وه د هغه سپینو زرو وه چې هغه ننه په پوزې کې هغه کې بیا داسې هغه لوی ډانډه یاونه وباسي مهار پکې واچوي یغیظ الکفار دې دپاره چې کفارو ته ښه غوسه په ورسي چې وایي د موږ سردار اوښ سره څه کېږي وکما امر بقطع النخيل او ګور حضور صلی الله علیه وسلم حکم نه وکړای په قطع دی هغه کجورو باندې او احراق تی هغه باندې دی بنو نذیر بنو قریظه اغاظه لاهلها اغاظه لاهلها چې دو هغه اهل ته